موږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه له خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي دغه مور کړاو غاله هغه په ګیډه کې وساته او د کړاو په غاللو سره هغه وزیګاو او دغه په حبل او تی ورکولو کې دیش میاشتې ولګېدلې تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت منځ ته ورسېد او د څلوېښتو کلونو شودو هغه وویل ای زما ربه ما ته توفیق راکړه چې زه ستا دغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي دي كن فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين او هغه څوک چې مور او پلار ته ویل اوف تنګ کم تاسو آیا تاسو مال دینه داروي چې زبه لمرګ ورسته بیا له قبر څخه راويستل شم په داس حال کې چې د ما نه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي لا غو نه خو هیڅ یو هم بیر ترا نه غي مور او پلار الله پاک ته په فریاد کول وایي ای کم بخته ومنه د الله پاک وعده رښتیا ده خو هغه وایي دا ټول د تیر وختونو زړې افسانې دي دا هغه خلق دي چې د خدای جل جلاله د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوې ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په همغو کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کېدونکي خلک دي بیا کله چې دغه کافران اور ته وړاندې کړی شي نو دوی ته به ویل شي تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسې د هغو خوند واخیست نو کوم تکبر چې تاسې په ځمکه کې په ناحقه وکړ او کومې نافرمانۍ چې تاسې وکړئ د هغو په مجازات کې به نن تاسو ته د ذلت عذاب درکړل شي دوی ته لږ شان د عادیانو د ورور هود علیه الصلاة والسلام قصه واوروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداری ورکړی وو او دغسې خبرداری ورکوونکي د هغه نه مخکې هم تېر شوي وو د هغه نه وروسته هم راغلل چې له الله پاک د پرته د هیڅ چا بندګي مه کوئ زه ستاسې په حق کې د یوې لوی هولناکې ورځې د عذاب نه ویره لرم هغوی ته موږ هغه څه ورکړیو چې تاسو ته مو نه دي درکړي هغو ته مو غوږونه سترګې او زونه هر څه ورکړي وو خو نه غوږونه د هغو په کار راغلل نه سترګې نه زده ځکه چې هغوی د الله پاک د آیتونو څخه انکار کاوه او هغوی په هغه شي کې راګیر شو چې په هغو پورې ټوکې وشتې کولې فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين او هغه پیښه هم د یادونې وړ ده کله چې موږ د پیریانو یوه ډله ستا خوا ته راوستې وه تر څو چې قرآن واوري کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوسته نو هغوی په خپلو منځو کې سره ویل چوپ شئ بیا کله چې هغه ولوستل شو نو هغوی خپل قوم ته په ورتلو سره ویل ای زموږ قومه موږ یو کتاب اورېدلی دی چې له موسی علیه الصلاة والسلام نه وروسته نازل کړی شوی دی تصدیق کوونکی دی د هغو کتابونو چې د ده نه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته او آیا دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای پاک چې دغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړې دي او د هغو پیدا کولو کې ستومان نه شو هغه ارومرو په دې قادر ده چې مړي را ژوندي کړي ولې نه بېشکه هغه په هر څه باندې قادر دی هغه وخت به دا غوله پښتنه وشي آیا دا حق نه دی دوی به وایي ولې نه زموږ پر رب قسم دی دا په رښتیا سره حق دی الله پاک به وایي خلو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسو کوو دا عذاب خوند وڅکئ نو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم هڅه صبر وکړه لکه چې اولو العزم پیغمبرانو صبر کړی دی او د دوی په باب بیره مه کوه په کومه ورځ چې دوی هغه څه ویني چې دوی ترې نه ویرول کېږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې د یوه ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې خبره ورسول شوه نو آیا له نافرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي